عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت واقع و د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت ورځ ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه نه ووت لاړ غار سور ته درې شپې هلته وکړې یو ابو برک صدیقو رسول پاکو او په غار سور کې چې چا د رسول الله او د ابو بکر خدمت کو نو هغه دغه او د عامر ابن فهیره دی کسه دی عامر ابن فهیره دو درې شپو نه پس بیا غسلورم سړی لون لرهبر هغه بیا دوه اوښان راوستل او د شپې روان شو نو دا تلل تلل له غار ثور نه چې تلل د پیر ورځ وه نو د پیر د بل پیر په ورځ باندې قبا دغه ته ورسېدل قبا ته قبا کې قوم بني عمر ورته وایي د هغوی ځای ته ورغې په بني عمرو کې یو سړی دی کلثوم ابن هدم د هغه سره دیره شو بیا د هغه ځمکه وه درمندو په هغې کې جومات جوړ کړ دا واقع بیانیږي نن حدیث دی د حضرت عائشې نه قالت حضرت عائشة وی اول مولود دا دی کنه اول مولود اول بچی ولد فی الاسلام چې هغه پیدا کړی شو په اسلام کې بعد الهجرت نو هغه سوکو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه عبد الله ابن زبیر پرون تاسو ویلو حضرت اسماء بی بی وی عبد الله ابن زبیر زما په خېټه کې داغه د پیدا کېدو وخت پوره نه میاشتو بچیو په خېټه می سفر باندې روان شوم چې تلم تلم قبا ته ورسېدم نو قبا کې دغه عبد الله پیدا شو نو دا په ماجرو کې اول چې مدینه کې پیدا شوی دی نو هغه عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی چې پیدا شو نو بیا د قبا نه دوی مدینه ته راوړو پیغمبر اسلام دغه وخت کې مدینه کې و فاتو به النبی صلی الله علیه وسلم نو دوی راوړو د عبد الله ابن زبیر پیغمبر علیه السلام ته فاخذ النبی صلی الله علیه وسلم تمرتن راواغشت پیغمبر علیه السلام یو کجوره دیتا تاسو سوایه تحنیک رسول الله د دې ماشوم تحنیک کوي راواغشتله یو کجوره فلا کها نو باغې باندې شخوند وو دا کجوره واغشته خلی کې واچوله نو چې شخوند یې پې وو د دوی دا مبارکې لاړې را پاسې دی او د دې سره یو ځای شوې او ثم ادخلها بیا دننه کړه دا کجوره فی فیه په خوله د هغه کې داسې دننه نه کړه چې اوسې ورپریښې وي د دوو ګوتو منځ کې ونیوله او د تالو پورې ور وموږله دې کجورو پورې ما وې د رسول الله لاړې وې د دې وجه نه حضرت عائشه وایي فاول ما دخل اول هغه سیس چې ننوت بطنه خېټې د هغه ته فاول ما دخل اول هغه سیس چې هغه ننوت بطنه خېټې د عبدالله ته نو هغه څوک ریق ریق ریق النبی صلی الله علیه وسلم هغه لیاړې وي د رسول الله حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني حدثني ابي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا انس بن مالك قال حضرت انس وی اوماغه د هجرت واقع ده قال انس وی اقبل النبي صلى الله عليه وسلم راغي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ال المدینه مدینه ته راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته رسول الله چې په مدینه را غړېده نو وهو مردفون او رسول الله د ځان پسې رستو کېنولیو د ځان پسې رستو کوونکیو ابا بکر ابو بکر رسول الله رسول الله لګېدلی ابو بکر د ځان پسې رستو کېنولیو نو اصل کې دا و چې د ابوبکر خو ځان له خپله سورلي وه تاسو ویلي وو دوه اوښانو د رسول الله ځان له وه خو کله ناکله به رسول الله په دې سفر کې ابوبکر ته وی هلکه راځه ما پسې دغه شه سور شه نو چې مدینې ته راننوته نو ابوبکر د ده پسې سور و و ابو بکر شیخ دا برستم راشي او ابو بکر چې دی هغه سپینګیری و داغه په ویختو کې سپین لګیدلی و او ابو بکر او ابو بکر چې دی شیخ دا یو ویختو کې سپین لګیدلی و او يعرف هغه پیژندل کېده ځکه چې ابو بکر صدیق خو په دې لار باندې ډیر تراته تجارت له شام ته به ته راته مدینې ته به ډیر تراته په دې علاقې کې خلکو پیژنده خو رسول الله خو چا نه پیژن هغه یو ځل وړوکوالي کې چرته مدینې ته مور سره وتلی بیا خو هغه نوتلی ونبی الله صلی الله علیه وسلم او د الله پیغمبر چې دی شاب نو جوانو لا یعرف هغه نه پیژندل کېده په لاره باندې چا نه پیژند قال انس وی فیلقى الرجل ملاو بشو یو سړی فیلقى الرجل نو ملاویده به یو سړی ابا بکر اند ابو بکر سره په لاره باندې به یو سړی د ابوبکر سره ملو شو نو ابوبکر خو پیژنده کنه خو رسول الله نه پیژن نو تاسو به وکړي چې ابوبکر دا د سره سوق دی خ فیقول نو دې سړی به وي یا ابا بکرن اے ابو بکر من هاذا الرجل الذي سوق دې دا سړی الذي هغه بین یدیک چې ستانه مخکې دی دا تانه چې مخکې روان دی دا څوک دی بخت الله رسول الله ابو بکر ته دا ویلیو چې ما به پټ ساتي که په لار د نه چا تپوس وکړو نو داسې به نه وی چې دا رسول الله دی لکه حالات ډېر سخت و خلکو پسې نامونه ایستي فیقول ابو بکر به ورته وي هذا الرجل دا یو سړی دی رسول الله ته به ګوته ونیوله وی دا یو سړی دی یهدین الطریقه هغه ما ته لار خي خلکو به د تاسو که دا سوق د تاسو سره نو د بوته دا ما ته لار خي دا به دا و خلکو ته به ذهن کې دا چوله چې دا لاره ما ته معلومه نه ده دا لاره راته ښي رهبر مې دی لیکن حقیقت کې د مقصد سو د دین لار پیغمبر خلکو ته د دین لار ښي نو ها قال راوی وی چې د به ته دا ټکی وی چې يهدين الطريقه دا ماته لار خي فيحسب الحاسب نو ګمان به او که ګمان کوونکی چې انه انما يعني چې بشک ابو بکر قص کوي بالطریق صد عام لاره چې مطلب دا دی ما ته دا لاره معلومه نه ده او رسول الله راته ښیي لیکن د ده زړه کې به بل شی و و انما یعنی لیکن د هغه به قصد سبیل الخیر د هغه خیر لاره چې هغه د دین لاره ده خیر دا سفر روان دی چې یو ځای ته ورسېدل فلتفت ابو بکر شاته وکتل ابو بکر په دې روان سفر کې ابو بکر یو ځل شاته وکتل فیضا هو بفارس ناګنه د د اولید یو شاسوار فارس فقال یا رسول الله ابو بکر وی اې د الله رسوله هاذا فارس دا خو یو شاسوار دی قد لهق بنا چې هغه یو ځای کېدونکی دی زمونږ سره وی ښا فالتفت النبی صلی الله علیه وسلم مخ راوګرځو پیغمبر علیه السلام فقال وی وی اللهم اسرعه یا الله د دې اسنه وغورځي سړی پوه شو چې ما ته رسول الله خیرې وکړي فقال نو دې سړی وی چې خیرې خوم راته وکړي غوس راته دعا وکا یا نبی الله اے دا الله پیغمبر دا سراقه وی تر اوسه پورې ستا دشمنو ما اوس ستا خادم شوم بس اوس راته وایه چې څه کول پکاري چې هغه وکم مرنی امرک به ماته بمشئتا پاغه خبره چې ستا خوخی حضرت چې سکول پکاري ماته وایه چې هغه وکم نو قال رسول الله وتوي نور سمکوا خو فقف ادرېګا مکانک په خپل ځای په دا خپل ځای ودرېږه نور روانې مه کوه او چې څوک موږ پسې راځي واپس کوئ فلا تترکن احدا مه پرېږده هېڅ یو کس یلحق بنا چې هغه یو ځای شي زموږ سره څه وخت کې ما وي دښمنو او لاړو اوس څه شی وګرځېده خادم فکان اول النهار نو دا سراقه فکان نو دا سراقه اول النهار پاول رس کې جاهدن جنگ کون کې علی النبی صلی الله علیه وسلم خلاف د پیغمبر علی السلام یا خو راغلی او نیزه راغشته وکنه تاسو مخ کې ویلیو پاس باندې سور شو چې لار شم نعوذ بالله یا پیغمبر قتل کم یا گرفتار کم چې د قریشو نه پینام والم نو دی جنگ کوونکی او خلاف د پیغمبر او یا ما ویسه شو خادم شو وکان آخر النهار او آخر دروازه مصلحتا له مصلحه دغه ته وی خاوند د صلاح خاوند د وسلې او بیا و ا په اخر د ورځ کې مصلحتا محافظ او ساتون کې له د رسول الله اول وخت کې ما وی د پیغمبر خلاف و جنگ لراغلی او بیا چې دا حالات ولیده د پیغمبر محافظ شو فنزل رسول الله صلی الله خیر تلو تلو تلو قافله روانه ده دلته خو لږ ډیره مختصره ده چې څه لږ وړاندې لاړل دلته قافله راله د شام نه د مسلمانانو د تجارت قافله وه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دام پکیو هغوی د رسول الله سره ملو شو ډیر خوشاله شو او بیا په تحفه کې وته یو یو جوړه جامې رسول الله تم ورکړي او یو جوړه دغه تم ولا ورکړه ابو بکر صدیق ته دا قافله اوس روانه ده مخ په مدینه فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نازل شو پیغمبر علیه السلام جانب الحره پاغه طرف د حره حره تاسو ویلو کنات تورو کانو والا ځمکه کومه ځمکه چې هغې کې تور کاڼي نو داسې دې سیټ ته داسې د مدینې نه داسې دا علاقه حره ده دا تک تور کاڼي دي تک تور تاسو پرون ویلو چې د هغه طرف نه راځي هغسې نو دا قبا نه ده دا خیل است راځي نو پیغمبر علیه السلام دغه ته تاو شو خیل است تاو شو دا قبا نه ده دې ځای ته راغی دې ته سیټ د دغه وی د حرې د پیر په ورځ راورسېدو ښکلې خبره دا ده او بیا د بل پیره پورې و د بل پیره پورې او بیا او پسې چې بیا د جمعې ورځ رااله بله نو بیا د جمعې پر ورځ باندې روان شو ثم بعث بیا رسول الله جواب ولیګو ال الانصار انصارو ته چې راشه چې تاسو زه ته درشم اوس د قبان سفر روانیږي مدینه ته فجاء نو د انصار رالل ال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فسلموا علیهما او سلام یې واچو په دې دواړو په ابوبکر او په رسول الله وقالو دی ورته وی چې ارکبا سواره شئ تاسو دواړه آمنینا په داسې حال کې چې تاسو به امن والا یې څه خطره بني مطاعین او ستاسو به تابعداري کولی شي چې څه وایې هغه به فرکب النبی صلی الله علیه وسلم سور شو پیغمبر علیه السلام و ابو بکر و ابو بکر روان شو ما تاسو پرون ویلیو کنه ان شاء الله دا به ترام شي چې د قبان روان شو او دا انصار راغلي دي او دا خپل وسلې وسره دي او د رسول الله نه چاپیره او دی په منس کې دی نو حضرت انس وی چې زمونږ په مدینه باندې دغه ورځ چې کومه خوشحالي وه دونه خوشحالي نه مخکې راغلې ده او نه بیا راغلې ده دا برالل را روان به یو کورنۍ علاقه به راله هغوی به رامخکې شو حضرت موږ سره دی رشه سړی هم ډیر وسله هم ډیره مال هم ډیر وای زما او خبرې دی دی ته امر شوی دی چې دا چرته کیناست بل قوم براغي بل قوم براغي وحفو دونهما او دوی تو شوی چاپ حفا دونهما او تو شوی د دې دواړو نه بصلاح په وسله هر سړی سره وسله ده او د ابوبکر او د رسول پاک نه چاپیرو اوس را روان دي او دلته आवाज شو چې رسول الله راغی فقیل فی المدینه نو او ویل شو په مدینه کې چې جاء نبی الله صلی الله علیه وسلم جاء نبی الله راغی د الله پیغمبر راغی د الله پیغمبر او نو دا ماشومان استقبال ترالل د کوټو د پاسه خزه د استقبال د پاره دغه وی او هغه د دین او د جهاد ترانه ویلې اشرفو دوی راخکاره شو مثلا دا ماشومان دی او دا خزی دی د چتونو د پاسه اشرفو دوی د پاس نه راخکاره شو او دا منظر ګوري ينظرونه او دوی قتل دی منظر ته چې دا رسول الله را روان دی او دا انصار ته چاپیر دی ويقولون او دی بوي د خوشالینا جاء نبی الله جاء نبی الله راغ د الله پیغمبر راغ د الله پیغمبر ار سړی با کوشش کو چې رسول الله زما ځای کی سار شي پیغمبر سم بوي زما او خبرې دي دې ته امر شوی دی چې دا چرته کینه صدا مغه قصوا ده فاقبل نو راغی رسول الله یسیرو چې ته ته ته ته حتی تر دې پورې نزله چې دې راکوشو جانبا دارا جانبا دار ابي ایوب خوا د کور د ابو ایوب ته دا اوخه راتله راتله چې د ابو ایوب انصاری د کور مخه رااله دلته اوخه کیناسته او دا سر په ځمکه کې خو چې بس نور زنزم فانه خیر بیا رسول الله راکوشو فانه یقینا دا رسول الله لا يحدث اهله د خبرې کولې د خپل سره پیغمبر علی السلام دی او د خپلوانو سره خبرې کولې رستو را روانه د خپلوانې سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی لا يحدث د خبرې کولې اهله د خپل سره دلته داو چې ناګانه اسمع به ناګانه ووریدو به خبر د رسول الله وورید خبر د رسول الله الکه چا وورید عبد الله ابن سلام من عبد الله ابن سلام عبد الله ابن سلام د يهودو لوی عالم دی دی اوس په خپل باغ کې لګیا دی او د خپلو بچو دپاره میوه راشوکوي میوه راشوکوي او دقه وخت کې د واورېدل چې دغسې رسول الله راغی دغه ته مدینې ته وهو فی نخل او دا دغه شو دا عبدالله فی نخل دی و په کجورو کې او دا کجورې راشوکولې له اهله د پاره د خپلو بچو اها وهو فی نخل او دی په کجورو کې وو د کجورو باغ نه دی الکه کجورو کې څه شی کو وی لاهله یخترفو لهم د خپل بال بشته پاره میوه را شو کولی په دې باغ کې د خپل بچو د پاره میوه را شو کولی چې دقلته د ته خبر ورسید چې دقه سه د اخر زمانه پیغمبر رسول الله راغی وې دې پاس کجوره کې وو چې اچانک د خلینو وتل الله اکبر د ده مور لاندې وه زر راکوش و ته وی بچیه داسې یو که د حضرت موسی علیه السلام نامه یاده شوې وي تا به دونه په زور الله اکبر نه وی ویلې او نن چې تا ته د دې سړي نامه یاده شوه تا الله اکبر ووی وی مورې غږ یې مه کوه دا هغه هستی ده چې موسی علیه السلام د دې بشارت ورکړی دی دا هغه هستی ده چې تورات د دې بیان کړی دی خ فعجل دیت شوق وی په دون تیزه سره رسول الله تراغه چې دا کمی میوی شکولی دی اوس دا میوی دل فکرم نه دی چې الته کی دی هم دغه میوی ځان سره راغشتی دی او راغی رسول الله ته دون شوق دی چې ما ځان ته فکرم نه دی چې دا میوی خو کېده کنه دا شو کېدلی فعجل نو د تیزی وکړه الکه د سنه تیزی وکړه ان یزع الذی چې د ایخه وی هغه میوه یخترفو چې در شو کوله لهما بچول فیها په دې باغ کې هغه میوه هم ورسره ده چې راغی فجاء نو دی راغی وهي معه او دغه میوه هم د ده سره وه فسمع النبي صلی الله علیه وسلم د خبرې واورېدې د پیغمبر علیه السلام نه د پیغمبر علیه السلام نه د دین خبرې واورېدې ثم رجع الى اهله بیا واپس لاړ خپل کور ته فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی خیر پیغمبرستم اوخه ده د ابو ایوب انصاری کور مخې ته کېناسته رسول الله لګیا دی د خپل سره خبرې کوي ریاض رستم ما ویرا روانه ده اوس نه وایې ادا د راغې د رسول الله خپل سوکو د رسول الله خپل انصارو او بیا په انصارو کې خزرج قبیله خزرج او بیا په خزرج کې د بنی نجار قبیله نه ده تاسو ویلو کنه د بنی نجار رسول الله ډیر صفت کوو ابو ایوب انصاری دام د بنی نجار قبیله و دا د د خپلو څنګه خپلو عبد المطلب صاحب نه دی د رسول الله تر محترم انیکه محترم د د مور چې د د د دې کورنۍ و هاشم صاحب چې دی په بنی نجارو کې ځان لخذا کړی و د هغې نامه و سلما بنت عمر نو دا د دین و نو مطلب دا یو چې دا یې څه شو ماماګان شو کنه د رسول الله دا ماماګانو نو خیر رسول الله وی چې زما د خپلوانو د ټولو نه نږدې کور چې دی هغه د چا دی ایوب یوت اهلنا کم یو د کورونو د خپلوانو زمون اقرب او غډیر نږدې دی لا مونږ چې چرته ناست یو دې ځای ته چې دی زما د ماماګانو په کورونو کې کم یو کور ډیر نږدې دی فقال ابو ایوب نو اوی حضرت ابو ایوب انصاری چې حضرت زما کور انا یا نبی الله زیج زیما اے د الله پیغمبره او ګوره هذه داری دا زما کور دی دا اته چوته مخې له ناس دی ده وی خا بی ابی ز قربانم تا نخپل پلار وی چې خا کور دی دی نو ځکه نه سوکه که نه منډه ستړي شوي یو سفرم کړی دی غرمه ده هلته مونځ کړی دی که نه مسجد جمعه کې مونځ وکړو بیا را روان شوي دي ستړي یو منډه د غرمې د آرام انتظام وکړه چې لږ غرم غرمه دغه وکړو قیلوله آرام وکړو هذه داری اها ها ها شاده شابه سي ما نه غلط شو هذه داری دا زما کور دی کله نه کله ریاضه کور خو به دې نږدې وي خو ستا د کور شاته به موږ ناست یو دروازه به دې بل پله وي نو وایي نه وهذا بابي او دا زما د غم ده فکر مې نو دروازه ده دا مې کور دی او دا مې دروازه ده هلکه دا دې کار وکړو قال رسول الله ورته وایي فانطلق لاړ شه فهیئ لنا تیار که زمونږ دپاره مقیله ارامګاه مقیل دغه ته وایي د غرمې د خلک ارام نه کوي قیلوله مقیلا زید ارام قال دغه ورته وی ابو ایوب انصاری چې حضرت د آرام زی تیار دی قوم پاسه تاسو دواړه ابو بکر او رسول پاک علا برکت الله په برکت د الله خیر عبد الله ابن سلام خو راغلی بیا لاړ بیا راغی فلما جاء نبی الله صلی الله علیه وسلم کله چې راغی پیغمبر علیه السلام نو جاء عبد الله ابن سلام راغی عبد الله ابن سلام رسول الله ته او فقال وی وی اشهد انک رسول الله زه د زړه نه ګوي کوم چې ته د الله رسول اشهدو زه ګوي کوم انک چې یقینا ته چې رسول الله د الله رسول و انک جئت او یقینا تا راتل کړی دی به حق په حق دینه خو حضرت یو خبره درته کوم زمونږ دا قوم چې دی کنه دا ډیر دروغجن دی او په خلکو تهمتونه لګوي وقد علمت وقد علمت یهود او یقینا معلومه ده زمونږ د قوم یهودو ته دی یهودو ته زما د قوم ته معلومه ده چې انی سیدهم چې زه د دوی سردارم زه د دوی سردار یم پخوا به چې کم سړی لوی عالم و هغه به د قوم سردار و وابن سیدهم او زوی یم د سردار د دوی زما پلارم د دوی سردار و زه هم د دوی سردار یم و اعلمهم او زه د دوی نه زیات عالم یم وابن اعلمهم او زوی د هغه لوی عالم هم د دوی زما پلار هم په دوی کې لوی عالم او الحمدلله زم یم نو حضرت لګي راو غواړه او زما په باره کې ته لګه پوښتنه وکړه چې د عبد الله ابن سلام څنګه دی فدعوهم تراو غواړه دا يهود فصلهم تپوسو کا د دوینه عني په باره زما کې خدا پوښتنه ته هغه وخت یو کښې لا ګورې دوی زما په اسلام راوړلو خبر نی قبل ان يعلمو مخکې د هغوی نه چا خبر شي اني قد اسلمت چې ما اسلام راوړی دی ولې فانهم دا یهود چې دي ان يعلمو که چېرې دوی خبر شو اني قد اسلمت چې ما اسلام راوړی دی بیا به راپسې هغه دې کنځل هم کوي او بد بم وي نو قالو فی دی دی بیا وی زما په باره کې ما هغه خبره لیس فی چې هغه په ما کې نی وی خډیره خره رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودو ته جواب ولیک او د ته وی دغه کوټه کې پټ کې نه خبرو ته غوږ کې ده فارسل نبی الله صلی الله علیه وسلم نو جواب ولګ يهودو ته رسول الله چې ګورو فاقبلوا اغوی رالل يهود رالل فدخلوا عليه اغوی راننه وتل رسول الله ته زه پټ ناستم فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وته وی یا معاشر اليهود ای جماعت د يهودو ویلکم هلاکت د تاسو له اتقوا الله د الله نه ویریږئ الذي هغه الله لا اله چې نشته د معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مګر همغه دی د دغه الله نه ویریږئ ایمان پرې راوړئ ولی انکم لتعلمون یقینا تاسو ښه پوهیږئ انی رسول الله حقا چې زه د الله رسول یم په حق وانی جئتکم او ما راتله کړي دي تاسو ته به حق په حق دین فاسلمو تاسو اسلام راوړې تاسو پوهیږئ چې زه د الله حق پیغمبر یم قالو نو دې بد نصیب ووي چې ما نعلمه مونږ خو په دې خبره نه پوهیږو چې ته د الله پیغمبر یې او په حق یې ښه چې نه پوهیږې نو قالو للنبي صلی الله علیه وسلم اووی دوی پیغمبر علیه السلام ته دا خبرې قالها ثلاث مرارن درې ځلې دوی خیر وی خش ایمان را باندې نه راوړې نو تاسو دنه کوم د عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه سړی دی ایو رجلن څنګه سړی دی فیکم پتا سو کې عبد الله ابن سلام ان عبد الله ابن سلام دا تاسو چې کوم عالم دی عبد الله ابن سلام دا څنګه سړی دی نو قالو هغوی ورته وی حضرت پوښتنه مه کوه ذاک سیدنا دغه زمونږ سردار دی و ابن سیدنا او زوی دی د سردار زمونږه په خپل هم سردار دی پلار هم سردارو و اعلمنا او دا لوی عالم دی په مونږ کې و ابن اعلمنا او دی زوی دی دا غلوی عالم زمونږه وایي ښه که دغه عبدالله ابن سلام ایمان روړ نو بیا به تاسو روړی نو قال رسول الله سلام وته وی افرئتم تاسو خبر راکې مال ان اسلم کدی عبد الله ابن سلام اسلام روړو نو بیا نو دوی وی الله دې نکی الله دې نکی قال قالو نو دوی وی حاشا لله پاکی وایو الله لا الله دې عبد الله ابن سلام د داسې خبرو نه پاک وساتي ما کان لیسلم نه دی هغه اسلام وروړونکي وی نه قال پیغمبر سم ته وی فرایتم تاسو مال خبر راکې زده تسویم ان اسلم کاغه اسلام راوړو قالو دی بیا وی حاشا لله پاکی وایو الله لا ما کان لیسلمان دی هغه اسلام راوړون کې دریم ځل وته وی لکه خبره کلکی افر افرئتم تاسو خبر راکې مالا ان اسلم کاغه اسلام راوړو قالو نو هغوی وی حاشا لله پاکی وایو الله لا ما کان لیسلم نه دی هغه اسلام راوړونکي عبد الله ابن سلام خو دنه کوټه کې ناست دی وی عبد الله لګ روزه نو قال رسول الله وی ابن سلام اے عبد الله ابن سلام اخرج عليهم روزه پدوی فخرج روت چې روت فقال نو دی عبد الله ابن سلام يهود له دعوت ورکي یا معاشر اليهود اے جماعت د يهودو اتقوا الله د الله نه او یریږي زد مکوي فوالله فوالله قسم په الله الذي هغه الله لا اله الا هو انکم لتعلمون چې یقینا تاسو خپويږئ انه رسول الله چې دا د الله رسول دی وانه قد جاء بحق او در اتل کړي دي په حق دین د الله نه ویریږي ایمان پر وړي نو دوی چغه شروع کړي فقالو نو دی يهودو وی خبره د عبد الله ابن سلام سره کوي کذبتا دروغ دی وی دروغ دی وی یو ځای کې داسې مرادي شرونه وابنو شرنا په خپلم خرابې ستا غپلارم خرابو چغې شروع کړې فاخرجهم رسول الله صلی الله علیه وسلم او استدوی له د خپل زین رسول الله حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حضرت نافع د عبد الله بن عمر نه روایت کوي او عبد الله بن عمر د خپل والد محترم حضرت عمر نه روایت کوي حضرت عمر چې کله خلیفہ شو نو ما وی ساجيبه زمانه د خلافت ودا د دنیا خلک د هغه حکومت ته اریان دي چې دا څنګه بهترین منتظم هر طرف ته که د ملک د امن او امان انتظام او که د ملک د چلولو نظام او که مالی نظام او معاشي هر شی دغه د ده په وخت کې دونه جهادونه وشو غنیمتونه راوړل شو چې په بیت المال کې بیا زینو نو د خلکو له وظایف مقرر کړ وظایف یوې دا وی چې دا کم کسان چې مهاجر دي او دا اول هجرت کړی دی نو اول مهاجر له سالانه سلور زره وظیفه مقرر کړه چې کم ماجر چې اول راغلی دی د ټولو ناول د بیت المال نه به د دوی د چون کې حسن کارکردګي کړې ده نو د دوی د پاره به سلور زره دغی واجبه کار کوي غریب لده کنن زر روپې ورکړي کنه سبا چې تاسو کې بیا نه نو حضرت عمر ډیرو خيار دی سلور زره روپې په یو ځای نه ورکړي په سلورو موسمو کې یو سلور موسم دي مثلا سپرلی کې زر اوړي کې زر منی کې زر جمی کې زر خدا غزوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اغله درې نیم زره کړي عام واجر لا سلور زره او دغه شو دا سو ته وی عبد الله ابن عمر لا درې نیم سره قال دا عبد الله وی چې کان فرض للمهاجرین اولین وی دی عمر صاحب مقرر کړی وی د پاره د ماجرو رسول الله مقرر کړی وی د پاره د ماجرو الاولین کم ماجر چې کم هغه اولنی ماجرو اولنی ماجر سوکی خکل خبر دا ده چې کم خلق د بدر پورې هجرت کړي دا کم ماجر چې په بدر کې شمولیت کړي دی یا د دغه وخت پورې چا هجرت کړي دا او دغه شو اول ماجر نو د مقرر کړو د ماجرو د پاره اربعه الاف سلور زر وظیفه فی اربعه پسلور موسمو کې سلور زر پسلور موسمو کې وفرض لابن عمر مورده تعدل وی عام خلق لسلور زر وظیفه او خپل زوی له درې نیم زره وفرض علی ابن عمر او د مقرر کړي خپل زوی عبد الله ابن عمر له ثلاثه آلاف و خمسمئه درې سوه او درې زره پنځه سوه روپۍ درې نیم زره روپۍ پنځه سوه یې کمې کړې وې چا په اعتراض وکړو چې حضرت ماجرو لدی کړی دی نو عبدالله ابن عمر خو ما اول ماجرو کې دی کنه ځکه چې حضرت عمر چې دی دا د رسول الله نه مخکې راغلی دی او چې حضرت عمر راته نو عبد الله ابن عمر هم سره راغلی نو دیم په اول ماجرو کې دی فقیل له او الیش عمر ته چې هو دا عبد الله ابن عمر چې دا استاد دی من المهاجرین دام دا اول مهاجرونه دی ما وی هغه وخت کې هجرت کړی دی چې رسول الله لا هجرت نو کړي فلمن قصته ولی تا کم که د ده دپاره من اربات الاف د سلورو زرونه د سلورو زرونه دی ولی وظیفه ولی کم کړه درې نیم زره دی وته وایي خدای په خیر کې دا اول مهاجر چې وو دی په خپل شوق او په خپل جذبه باندې هجرت کړو ارسه پرې خلل تا دلته رالل او زما زوی دا خو د یولسو کالو دی خو چې راته نو ما سره هجرت وکړو اوس پته نه لګي چې د ده نیت د هجرت و که نو کله نا کله د یو سړي کار نی خو هسې پلار سره ځي نو دی خو چې راغلی دی قرباني نه ده کړې نه ته کور پاتې دی نه ته جایداد پاتې دی نه یوازې هجرت کړی دی ما سره هجرت کړی دی نو اوس پته نه لګي چې د هجرت صرف د پلارولۍ د وجې نه کړی دی او که د الله او د رسول لپاره کړی دی ښه نو فقال عمر وتوي انما هاجر به بشک هجرت کړي دي په عبد الله باندې ابواه مور او پلار ده دی خو د خپل مور سره او د خپل پلار سره راغلی دی نو ما وی سپته لګی چې د د نیت هجرت وو که د د نیت صرف موافقت د مور او پلارو ها یقول عمر صاحب بوي چې لیسه هوا نه دی دا زما زوی کمنو پشان دا غچا هاجره چې هغه هجرت کړي بنفسه په خپله او دا په هغه اولو مسلمانانو کې دی د د تاسو مخکې ویلو ډیر تکلیفونه د تیر کړی دی په مکه مکرمه کې بیا اندازې ظلمونه شوي دي په دې اخره زمانہ کې یو ځل ناسته دا خیسته خیسته جامې خلکو اغوستې دي او دا خیسته خوراکونه پراته دي نو دقه وخت کې دی وی اوس دی غریب که ستاسو خیال مخکې دی بیمار وخه که خیال مو او دا ملګری وای چې عدنا موږ د د پښتنې لور ورلو د حضرت خباب نو قال حضرت خباب ابن ارتوي هاجرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من هجرت وکړ سره د رسول الله او نبتغي وجه الله او من طلب کو د رضا د الله چې الله رانه رضا شي او دا یو مسله ده چې دا غټې د دین قربانې تاسو کوي یوازې آخرت نه دی الله به دنیا کې هم د دې اجر درکوي خاص کر درس لځه د دین کار کوي الله به د دنیا جرم درکوي هجرت لوی عملو یوازې دا نه چې په آخرت کې به الله اجر ورکوي صحابه او ته الله دنیا کې هم د هغې اجر ورکوي ماجر صحابه دوی دومره صاحب جیداد شو چې خلق د دوی جیدادونو ته بیاریانو خ و نبتغي وجه الله من طلب کو در رضا د الله و وجب او ثابت شو اجرنا زمون اجر علی الله په الله الله په خپل د خبر ورک چې د ماجر له بزاجر ورکوم خیر د آخرت اجر خوشو خو د دنیا اجر دا ټولو ته ملاو نشو ځنې ملګرو ته ملاو شو ځنې ته ملاو نشو فمن نامن باز زمونږ نه هغه کسان دي چې ماجرو خو مزه هغه لاړ د دنیا نه او لم یاکل من اجره هغه خوراک نه که د خپل اجر نشه ادس شي د دې هجرت برکات په دنیا کې هغوی ته ملو نشو منهم بعضې د دغې ملګرو نه مصعب ابن عمیر هغه حضرت مصعب ابن عمیرو مصعب ابن عمیر دا ماجرو او دا رسول الله اول را لېږلی و دغه ته مدینې ته دیم را لېږلی و، ابن مکتوم هم را لېږلی و چې تاسو لاړ شئ په مدینه کې خلکو ته قرآن مجید وایې. دا دې له راغلی و. دی بیا په غزوه احد کې شهید شو. په غزوه احد کې شهید شو. مصعب ابن عمر قتل یوم احد دی قتل شو پر ورځ د غزوه احد اوس چې د خخیدو وخت راغی نو کپن مسله د کپن ونه فلم نجد شیئا نو منګو نه موند داغه د پاره څه شی نو کفنه چې من کفن ورکو غل فيه پاغي کې الا نمرتن مگر یو برک زړو کې و نمره هغه صادر ته و یا شړې چې هغه کې تور او سپینې لکی دا وړوکی غوندې سړوکی و مونږ یې راشه دا به وله کفن کونو پرون تاسو ویلو چې په سر به وله واچوه خو لنډو پښې به یې ښکاره شوې چې خپیو باندې به وله واچو سر یې ښکاره شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي هلکه په سر وله واچوې او خپیو باندې وله سرګړې دغه کې وګوره مصعب ابن عمر دی سونه قربانې کړې وي خو د دنیا مفادات د تملو نشو افیدې داغه کپن سو سرګړي دا دغه اذا غتوین بها راسه کله چې به مونږه پټ ک پاغي باندې سر ددو نو خرجت رجلاه راو بوته خپې داغه فاذا غطینا رجلیه چې کله به مونږه پټ که خپې داغه نو خرج راسه سر به راخکاره شو فامرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم امرو که مونږ ته پیغمبر ان نغطی راسه چې مونږه پټ کو سر د د بها پدې ونجعل علی رجلیه او مونږه وګرځو د د پخپو باندې اسخرا سرګړې ځنې خلک خدا سیو چې خواران د دنیا نه لاړل خو د دنیا فیدې ورته ملو نشوي ومننا من او بعضې په مونږ کې هغه کسان دي چې هغوی دنیا کې لږ الله جون ورک ای نعت له را پخې شوې د هغه دپاره ای نعت را پخې شوې له د هغه دپاره ثمرته میوه د هغه هغه د هجرت او د قربانو چې کومه میوه وه الله دنیا کې په هغوی باندې برکت راکولو که فهو نو دغه سړی چې دی یهدبها دلته هم دی مخکې مونږ ویلو که د دال زور وایې که زیرې وایې که پیښې وایې هدبه یهدبو منه دی راشو کولی ابو موسی اشعری دا دغه نه دی دا صوت ابو برده د ابو موسی اشعری زوی دی او حضرت عبد الله ابن عمر دا سره دواړه کیناستلو دواړه د خپل پلارانو ذکر کوي چې زما پلار ستا پلار ته دسی وی او ستا پلار زما پلار ته دسی وی هغه واقع بیانې قال ابو برده وی او دا زامن ناستی د پلارو د پلارانو ذکر کوي وی قال لي عبد الله ابن عمر ابو برده وی ما ته او عبد الله ابن عمر چې لکه خبره هل تدري ما قال ابي آیا ته پوهیږې ما قال ابي چې څه ووې زما پلار لابيک ستا پلار ته خبر یې زما پلار عمر ستا پلار ته څه ووې قال ابو برده وی قلت ما وته وی لا ما ته پته نه لګي نو قال عبدالله وی چې کتا ته پته نه لګي ما ته غوکې ده فإن أبي قال لأبيك وی زما پلار عمر هغه وی ستا پلار ته چې ابو موسی دی سوه ته وی یا ابا موسی چې ای ابو موسی دا د خوخه ده چې د رسول الله زمانه کې مونږه هجرتونه وکړو جهادونه موکړل د دین بیا اندازې قربانې موکړې مالی او جانی په دې ته خوشحالیږي چې صرف الله مونږ له دغه اجر راکړي د دغه چې دا کوم اعمال مونږ د رسول الله زمانه کې کړی دي او دا غي نه پس دا غي نه پس چې مونږ څه کړی دي نو مونږ خم کړی دي بدم کړی دي چې الله تعالی دا مونږ له سر په سر کی د رسول پاک نه چې رسته مونږه کمی قربانې کړی دي چې نه مونږ له الله د دې اجر راکی او نه مونږ له الله د دې عذاب راکی خبره سر په سر شي هغه د رسول الله زمانه کې چې مونږه اعمال کړی بس الله مونږ له داغه بدل راکی هل یسرک ایا خوشالی تعالی اسلامنا اسلام زمون مع رسول الله اسلام سره د پیغمبر علی السلام چې اسلام هم راوړ دا یو عمل و هجرتنا او هجرت زمونږ معهود هغه سره دا بل عمل و جهادنا او جهاد زمونږ معهود هغه سره و عملنا معه و عملنا كله معه او زمونږ هغه عمل ټول چې مونږ د رسول الله سره کړی دی هجرت هم کړی دی جهاد هم کړی دی منځونه هم کړی دی د دین قربانې هم کړی دی صدقې هم کړی دی دا سشي براده لنا دا ثابت شي زمونږ د پاره براده خپل معنا دی یخ مونږ پښتانم وایو یو ځای کې ثابتېدل چې دي نو دا برقرارېدل دې ته دغه وایي یخېدل کله نا کله سړی چغې وای کنه نو وته بل وته سو یې لکه لګ یخ شه بقره برقرار شه چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه چې کوم اعمال من کړی دي چې بعد دا زمونږ د پاره په عمل نامه کې ثابت وي او دا رستم چې څه کړی دي چې دا زمونږ سر په سر وي نه الله د دې اجر را کولی او نه الله د دې عذاب را کولی و ان کل عمل او یقینا هر عمل عملناه چې مونږ کړی دی بعده پس د رسول الله نه نجونا منه چې مونږ نجات موندلې وي دا غینه ځکه ځنې مونږ ښه کړي دي خو ځنې مونږ بد کارونه هم کړي دي کفافن پورا پورا برابر په برابر برابر په برابر څه مطلب راسن به راسن سر په سر چې نه زمونږ د پاره ګناه یو نه زمونږ د پاره چي په دې خوشالېږي چې د رسول الله سره کوم اعمال مونږ کړی دي چې هغه مونږ ته الله د هغې اجر راکړي او دا رستم چې کړی دي دا زمونږ د پاره سب سر په سر شي نه زمونږ خلاف یو نه زمونږ د فیدې وي فقال دلته لګ نسخه کې غلطی ده فقال و بس څنګه لري یاد دا ټکی لیک صحیح نه دی دا د کاتب نه غلطی راغلی ده فقال ابي نه دی پکارخه د نسخه کې لیکلم دی تاسو چې 13 نمبر وګورئ کنه ابو کا دی دا خپل راضی ښه ځکه چې عبد الله ابن عمر وای کنه دغه ته چې فقال ابي نه دی فقال ابوک زما پلار دا خبره وکړه نو ابو موسی وته وای نه په دې چرته مونږ رضا کیګو څنګه چې زمونږ د الله نه تمه ده چې د رسول الله د زمانه د اعمالو اجر به مونږ لرا کوي نو داسې زمونږ د الله نه تمه ده چې د رستنی اعمالو اجر به مونږ لرا کوي لا نا مونږ چرته خوشحالیږو والله قسم په الله څنګه چې مونږ د رسول الله سره هجرتونه کړي دي نو ولې د هغې نه پس هم کم کړي سو قد جاهدنا مونږ جهادونه کړي دي بعد رسول الله اسلام پس د پیغمبر علی السلام نه ولې مونږ به د هغې اجر نه غواړو وصلینا مونږ مونځونه کړي دي وصمنا روژې هم نیولي دي وعملنا او منګه کړی دی خیرا کثیرا د خیر ډیر کارونه یو او الحمدلله زمون په لاسونو باندې قومونو اسلام راوړی دی و اسلم علی ایدینا او اسلام راوړی دی زمون په لاسونو باندې بشرون کثیرون انسانانو ډیرو و انا لنرجو ذالک منګم د دغه امید کو څنګه چې د رسول الله د زمانه د اعمال امید کو داسې د دیم کو خیر ستا پلار داسې وي زما پلار داسې وي زما پلار وي چې زه خو بس بخپله دایمه چې دا رستم څه کړي دي چې نه نه زمونږ د خیر شي او نه زمونږ د شر شي چې د شر دغه نینو او دا د رسول الله زمانه کې چې مونږ کړي دي الله د دې اجر راکړي فقال ابي نو پلار راته وی چې لا نه فقال ابي زما پلار وته وی چې لکني انا زچې ما عمر وی والذي نفس عمر بيده قسم می دی په الله چې دا نفس د عمر په لاس د قدرت ناغه کې دی چې لوددت زما امید دی زما ارزو ده چې ان ذالک برد لنا چې دا د رسول الله د زمانه عمل دا ثابت شوی وي زمونږ د پاره وان کل شیء عملنا بعده او کم شی چې مونږه کړی دی پس د پیغمبر نه نجونه منه چې مونږ دا غینه نجات موندلې وي نه زمونږ د پاره عذاب وي نه زمونږ د پاره ثواب وي کفافن پورا په پورا څه مطلب راسن به راسن سر په سر خیر دا خبره کې دی دوز د دې بزرګانو دغه دی ابو مو ابو برده وته وی چې ستا پلار زما د پلار نه خو ستا پلار چې عمر دی زما د پلار نه خو فقلت ما وته وی چې ان اباک یقینا ستا پلار چې دی والله قسم خیر دا ښه دی من ابي زما د پلار نه اصل کې دا دی دا خبره وکړې نو بس دی ایمان مونږ چې ژوند تیرو څنګه تیرو به بین الخوف والرجا یو طرف ته به د الله نه یریږو خو خالص یره بنی بل طرف ته هم د الله نه امیدي یو طرف ته یره بل طرف ته د الله نه امید په دې منځ کې به روان یو خو بیا دا مسلمانان دوه ډلې دي ځنې خلکو باندې امید غالب وي او په ځنې خلکو باندې خوف غالب وي خوف حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دا دوی مډله کې په دا باندې خوف دغه غالب او او چا باندې چې خوف غالب وي ګورغه بهتري او په ابو موسی اشعری باندې دغه غالب او رجا امید په غالب او